دا جماعت چې په کوم نیت باندې جوړ شوی و هغه د الله احسان او مهرباني ده اهمیت هر ورځ پوره کیږي زه تقریرونه نه کوم او کول هم نشما پنځه شپېته کاله وشو چې زړه مې ستړی شو یو ملک را پاتې نه دی په تمام عرب ملکونو کې تر مکې او مدینې پورې دوبه ابو زبیر هالین ام القین قطر مکه مدینه تمام عرب ملکونه د هندوستان پاتې او اغم په سنه چیاسي کې خدای پوره د پاکستان پاکستان خو نه دی مردارستان دی خو یو ګټ داسې پاتې نه دی چې خدای زور رسول نه یو ګټ کډیرا دا او کپ پنجاب دی او کپ یو کله داسې نشویل چې دینه راغلی کله شو او زمون یو خپلو هغه ما شل کاله په خندان ولیدلی ما ورته له جسد ته ما په خندا چرې ونه لیدې ما ته مولانا صاحب چاله وخواندم افریده جبا کې راته وایي چاله وخواندم د سړي ځامن ورک شو چې ته سړی زوی نه ګورم چې ته وخواندم نه چاله وخواندم یاره قسم بخره ده چې تر مرګه پورې ما هغه په خندا ونه لیدو نو خبره ما ته شل کاله مخکې کړې وه او اوس مې په زړه کې کړې هره ورځ مې یقین راځي چې دا دې سړي دا خبره رښتیا کړې وه عزیزانو په دیوبند کې یو د ټاپ مدرسو او دلته دا لوی لوی بزرګان چې دي دا ټول دغه شاګردان پاتې شو مولانا یوسف بنوري مولانا عزرګل میا صاحب او خود شیخ الهند شاګرد مو چې په مالټا کې ورته سلور کال هغه سره یو ځای تیر کړی نو ما میا صاحب نه تاسو کوم دا پنجاب خلک خو پانګون ډیر خوري دا څه کوي تاسو ورته بچیا باند خو د جیل کې نو او د توتانو ونی وي د توت په پاڼه به مونږ د تاغه د پان دغه سوزه کتا د پان دا کتاب هم به ورته ومګل او په قیامت مسالې واچولې او په دې به وخت تیرو نافع ګل میا صاحب د شاه نور شاه کشمیری شاګرد دا د ټاپ ټاپ علما هغه سالک په خپل کتاب کې یو خبره لیکلې ده چې نیکی به نیکی کار خران است د نیکه بدل کې نیکی کول دا ده د خمنو کار دی یو خر یو ته سټ ګرای بل خر بل ته سټ ګرای دا څه کمال نه دی بدی به بدی کارې سګان است د بدو بدل کې بد کول دا د سپو کار دی یو سپه یو تغاپی بل سپه بل تغاپی د سړو کار څه دی نیکی ببدی کار مردان است د بدو بدل کې خلقول دا د سړو کار دی نن تاسو په ایمان وایي چې تاسو نظر لاندې داسې سړی چرته تیر شوی دی چې هغه د بدو بدل کې خکړی دی تیر شوی دی د بدو بدل کې خکول ځان نه ده وینو پکار خضر تا ویما زما پلار پینزر ڈزا یو ځای نشته سپړې غر ورته وای د مونږ کلی زدره پاغې کې دا پردو بادي و نو زما پلاری پنځه ډزه وشت زینګل نامه و دا غن نسه راغې ماته چې استاد جی زه عالم کېږم ما ته څوک یې وی چې زه رضا خیل زنګل مسای یم ما هغه زنګل چې د ما پلار یې ویشتی و اوږده ډزه وی چې استاد جی مالې ښه عالم کېږي او تلاو بار موټر ولاړو ملکي نه دي موټر کې هغه ویرېږي چې جوړې بدل دي موټر کې کېناسته خو رپېدو ټول مال به منډی قاری فیاض صاحب مدرسې ته مې بوتلو هغه ته مې وویل چې یې میرے باپ کې قاتل کا نواسا ہے اس کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں محترم یہ آپ کیا کہتے ہیں ماسٹر تک مت کرو بس اس کو داخل کرو فوراً نو بیا راغی چې استاد یو دوره حدیث چاته وکم نو بیا مې بوتلو مولانا سنجان صاحب ته خدای دې خاورم په جنت کې هغه ته مې وی چې هلکه دا زما د پلار د قاتل مسیح دی او دی به دوره حدیث دلته کوي مالا ویل دا شوه مزمړه کتیګه ما قاری فیاضم دا خبره کوله او تام وکړه زه دروغ وایم هغه د سر له په دواړه لاسه په خدای باور وکړه داسې پلاک ور دا ستا ایمان بلا څوک پیدا کوي هغه ناظم نو وختو سپیشل کمره ورکړو په سپیشل طالبانو کې دی را په حدیث مې پیو چې دوره حدیث نظام روزې نه مخکې ختم شي نو بیا مدرسې روزې نه پس شروع کیږي نو روزې نه پس وړو کې اختر را روانو ما غته وي چې زه چې مانځه له درشم نو ته به ما له مخامخ کېنې وی چې ښه استاد جي بس ما ته مخکې کېناستم مخکې صف کې او د درېوالو ته مې وویلې چې وره درېوالو که د سړي زامن و داسې ایمان پیدا وکړو دا څوک ده دا ویر کې مال په پاسه لکه چې پاسه دو خلکو ورته دا څوک چې دا خو زین ګل مسای اس پنځیر وی چې د پلاری چې وشته ما دا مې عالم هم کړ دیتا او د نوکارې کوشش هم وتا کم چې پر خپل کلی سکول کې استاد عام وتا وکړ مولانا سنجان دے اللہ حریق رحمت کی تر مرگ پوری باید جمعی پورز دا خبر دورا اولا او بیا به دا سه دعاګانې وکړي زړه درته نشم دی نو شیخ سعدی دا خبره کړې ده چې نیکی به بجی کار مردان است یو سړی در سره بد کړي او ته ور سره خو خیال امرا دکان کې مزه ناستما ټلیفون براغه زه دورانی خبرې کوم ستا خزا ستا لور ستا بچای داسې داسې ما به ورته سوي چې جزاک الله نور مکا یو میاش داسې لګیاو به ټلیفون به وکړو ستا خزا او ستا مور او ستا لور او ستا داسې یوه میاشت میاشت پس غلی شو دو کاله پس بیا راغی یو سړی دومره ګیره پرې او پستر بنای دی خو رپار خطو پس چل دی لکه څوکې نو چې لوګون دی په هوش کې راغی ما ته مولانا صاحب زاغه درانی چې تا ته به په ټلیفون کنځلې کولې ابراته جزاک الله دا زما خزه جمع وا اب په شاپینګ هالونو باندې ګرځېدا او تا د خزو بد ویلو دا تاسو کې سټي خوارڅوک په کور کې اوري نو د خزو بد دی ویلی ویلی هغه زه غوسه کړی مو دا تا ته به می کنځلې کولې ویلو ساغم په تبلیغ کې ولګی نه سه روزو ته زی او زم په تبلیغ کې لګې دلې ما دا ګیره مې پر خو تعالی ما فعل او پر خپل کې زما سر کې چې ما معاف قسم په خدای مالم جلاله وسه مالې بچیه چې تا به کنځلې وکړې ما به جزاک الله ووایي که نه ویلی او مال جزاک الله دا معنا چې ما معاف کړې خدای دې جزای خیر درکړي د دې کنځلو بدل کړي نن تاسو په ایمان یو ایمون کې دا صفت شته ها دا صفت نن په مونږ کې شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صفاتو کنو ها طائف تلارو تک دعوت ورکول د اسلام نو د طائف خلکو ټول طائف ور پسې کو او پکانه ویشت دا سیوشت چې په مبارکه دی وینو ډکه جبرائیل علیہ السلام را ہے چې که اجازه دي دا طائف په بله پیاړو او ټول طائف تبا کوم حضور علیہ السلام لا سوچت کو چې یا الله په ما کې د کانو بارانو کو طائف والا او خدای دې بدل کې ته په رحمت بارانو وبکې څو کاګیو کا ته خو سترګې وي بس لاړ یو مولانا را سره باسو کو نن نه یو شپږ لس لس کاله مخکې وستا یو کیسټ مې اورېدو تا په کې د رحمان بابا یو شعر ویلی دی چې په نظر کې دې فرق نه وي رحمانه چې خپل مخ ته په کتو کې ګناه نشته مال مسنوي ویلې ده ویلې نه نن په ټول پاکستان کې وګرځوي د مسنوي ملارو پیدا نه کوي د استرلاب ملارو پیدا نه کوي امریکا لګیا دی اوس په ممکن چالو نه کوي لګیا دی په دې مدرسو کې خپل خپل شیونه نه نباسي د امریکې دو طبیعت دي یو د مسلمان دنیا نه اسلام لفظ ورکول چې اسلام ټکی ورکش او یو جهاد له فکر کول تاسو جهاد پیژنئ حضرت حنزله واده شوی او رومبه شپه واده واده د نیمې شپې ورته خبر راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنګ احد ته تللی بس اگر لومبای شپې ناوې په ځای پرېښوه او منډه یې کړه ښځې ورته چېرته ځې ویل زما محبوب جهاد ته لاړو ویل زه به څه کوم ما خو ته په رڼا کې لیدلی هم نه یې دا لستوڼی یې داسې وشلولو سر یو خوځول وای نه روپۍ خزه به څوک پرېږدي خدای دې بیخ د دغه ښځو د پاکستان وباسي خدای دې په ښځو ټوغکی راوړي چې یوه پاتې نه شي ځمره ګیره دی او وروسته به یې دوه منیزه بوره سوره کړي دیر به نیمه داسې دی او نیمه به داسې دی دی به تلاس هم تاو کړی دا غلامې دیني ګوري سپین ګوري او به دی به داسې چل کړی رمضان بازار زمونږ د مليانو نه ناشته زیو مولانا فضل الرحمن بالا معنی والا اگر همداست اوس مونږ باندې سړی نه نوتې نشو خیال امراض د عزیزانو خبرې راته ډېرې نه کوم عذاب نازلې دو اړه ورځ د نننی عذاب اثر بلاته نه چې سبب په بل عذاب راغی د اسمان اراده ښې نه دي په خدای باور وکړه چې په سبا نه پې په اخبار کې مې وکړه چې زلزلې اکل کم نام ده بالا کوټ او بالا کوټ دا چې زلزلې په رااله چې یو نیم لک خلکو په هغه وخت کې پکې مړو سواتیان وایي چې دا وګوره موږ سره څه ظلم کېږي مالنا الله ظالم نه دی دا غومره رحیم او کریم بل څوک نشته تاسو په سوات کې شنګله پار کې بنګلې جوړې کړې وې او ټلې هم جوړې کړې وې او د دې ځای د حرامیان چې دي دوی به ښځې شنګلپار بوتلې ګرمه تیرولله او بد چې سې خوښه یې به کول مال تاسو د شنګلپار هزار والی چې تاسو په خپل وطن کې د پیسو د پاره د خزو زناخانه جوړ کړي ورشا وزیرستان وګورئ چې سال پکې جوړ دی واړه جنار وګورئ چې سال پکې جوړ دی دلته تا سره خیبر دی دا وګوره چې سال پکې جوړ دی اریان دیتم چې دا خودکش شي چې دته د الله په زړه کې ځا جوړې دي چې په ور منډه کې او غلم شي اول ځان والو زي بیا بل والو دا کار به تاسو سره کیږي دا بارانونه دي متواتر تو ګور لکونه خلق نن په سړکو باندې خیمه لګولې دي او ناس دي سهار وګوره د غلې ګدام سره سونه او زرګونه خلک ولاړي یو توړه وړو ته مسمون خو مسلمانان نه یو اسلام خو دې ته وایي چې په مشرق کې یو سره تبه ونیسي او په مغرب کې و سره ته ځان په تبه ونیسي پتا د جنت بوی حرام دی بوی ته به نیولې بم نه محسوس کې تاسو کله جواب دی لس ورځې مخکې چراغان جوړ کی دا اوس هم دلته بار لګېدلی دلته څه واده خو نه دی دا چا لګولې تا دا آرام توب کړی یو دلته ده ما ته به ویل چې منه ست مهینه لګائیں ست مهینه لګائیں لس ورځې د نور واده په کور چې راغان جوړ کروزم دی خو وګورم چې راغانی کدا سي زمم چې راغانی او په دې خدای نه شکر وباسم چې زما دا ځامن دی الله پاک وخپل مینه کې واخلي په یو واده کې ما چې سویل دي کلت نه دی کړی او زمون کور کې دا زړې جناسي دي دا ده دوی ته جواز یې څنګه شو کوله غریبي دا پلان وی بچیا دا خزی بسوي بچیا دا سړی بسوي نو زه د بوډۍ ښځې نوم واورم نو یو ډرایور را یاد شي په ټیکسي موټر کې د بجلیګر نه تلم چارسده کې جلسه وه چې هغې کې تلم نو د ادریا سره یو بوډۍ ښځه داسې مخمخې موټر مخې له منډه کړه نو ډرایور ورته आवाज وکړ چې بچ شه جرابي هغه ورته رامخو وی وی جرابه باندې ګوري زه خو اوس د سر نه څو کالو پوره شوم جرابه باندې ګوري نو دغه جرابي زموږ نه دي وایي بچیانه خلک بچوي داسې داسې نه داسې او دغه جرابې چې جنګ تېرېږي په لارۍ کې مخکې موټر سجاو شوی وړاندې هم ګلونه او پاس هم ګلونه او پاس پې داسې داسې ګلونه و زه کله ورنږدې شم موټر والا ته وایم چې واده دی ویلی و ما دا نه ویلی که وایي ماله ویلی او دا مال ماما یې شته الحمد لله و شکر لله چې په زندګۍ کې چا واده ته نه امتلې په زندګۍ کې شاب هم تاسو خو زما خلاف دغه کړی و چې زمرګ افواه چې مدینه ته تلو الته بیا د ټیکو شو په جنت البقیع کې خښ شو مالیره خبره خو ښه کړې ده خو د سچل ځای چې دا ویلي دي ټوله دنیا پنځه زره ټلیفونونه د په خدای باور وکړه د لندن او د امریکې نه ټلیفونونه راغلي دا زمونږ د وطن خلک چې پکې د عرب ملکونو نه تر ننه پورې کټوله ټول ورځ یو غیمه جوړ ملیګر افریدي دا زموږ ملک ویم چې دا مکه یا مدینه یا د کړی دا د خکار کړی دی عمره ته تلو عمره ته تلو زه خو دو ځله هغه مل ته بوتلم یو ځله په سن پنځټ کې حج ته تلم پنځه سوه روپۍ باندې ما حج کړی دی پنځه سوه زر درهم یې واپس هم په مکه کې راکړه دوه پنځوس ورځې مې تېرې کړې دوه پنځوس ورځې لس مدینه کې او څلوېښت په مکه کې او دوه په جده کې زمونږ یو خپلوان دی په جده کې د اونډۍ کار کوي موټر را تاغه فری کړو ما ته وی چې ماما اول به در باندې زه یو حج کوم بیا بل حج لزا ما لوکا کنه چې تا د جدي اجرې ته بوتلم د دې هوا قبر ته د دې هوا قبر خیال امراض نو دا نه چې را سره هغه کړی نو زما ځان ورز مې داو چې سړی شي د خدای خاطر وګړي تباہ کیږي لور را پاسی پا مور دعوو کی چا دا پلار حصہ میں مال امرا کا رور را پاسی پا رور دعوو کی دا غمونه پرې دي دواړه ورونه ځان کې سړی توپ پیدا کوي او کېږي او کایات نه درځي لذکر مثل حظ الانسائین چانه پختنه وکا او په هغه د شریعت په تر باندې تقسیم کستا پلار نه دا مال پاتې کې دی شي نو تا نه نشي کېږي ویل ورځ به دا غږ شي علی خانه وجنګونه توبه وباس رحمانا چې قیامت کې شرمنده نشي مولا تا وای چې بلبل پکې نه وي بوستان سکړمان بینی بسر وقت خرامان سکرمان چه علاج میں دا مرس کولے نشی افلاتون ون حکیم دا یونان سکرمان نن سبابا تی خالی من گلی درمان نن سبابا تی خالی من گلی درمان که بادشاهي د اورنګزیب او شاه جان څه کړما د ګنا دریاب له وکړم لویه خدایه د ګنا دریاب له وکړم لویه خدایه زه رحمان به د معاشر په میدان څه کړما که په قدر په قیمت برله اسمانې رسول الله صلی الله علیه وسلم کو چې په لار روانو نو سر به ښکته صحابه ورته وایي چې اوچت وړي نه ګوري ویل اوچت ځکه نه ګورم چې پاغه د کائنات په مالک مې نظر دی دا غمخ کې څوک سر اوچتولی شي نو سر ځکه ټیټ وړم نو شیخ حبیب سے زیارت ته بتلو هلته یې مور خخه مور او شیخ حبیب سے د حضرت بنور سے خلیفه و څلور سوه کاله مخکې نو ما ورته یوه ورځ ویلې منځي دلته یو کور والی چې راشي پکې به یې ما ته هېڅ تا لیدلی نه دی ما خو کور جوړ کړی دی کراچۍ کې ما له ښه ما خو نه دی لیدلی دلته ته چې کله کراچۍ ته رالې بیا به زه درته وښیم کراچۍ ته زه جلسې ته لاړم د ده د جومات سره هغه سایډ ته یو میدانګی غوندې دی چې ورغم لاس ماس ملاو کوم ما ورته ما ته ویل راځه چې خپل کور ته داول وښیم بیا به نورې خبرې کوم بس میدان ته بوتلم او کونټه یې ورسره وه داسې د دوو ګزو نه یې کرښه واچوله ویل دا زما کور دی او کجوندې او زه در نمخ کې شو او رااله او په دې کور کې حق نو منو په قبر مې متیاز یو وصیت یې کړو په خدای ورګه چې وفات شو زه بیا جلسې ساتلم کراچۍ چې د تا ورغلم چې مې کته عمر دې کې خاخ چې کومه ما ته په کونټه خو نو زمون خو دو زره میراث دو غز میراث سے ما زمکه نه دو غز او عمر به پکې ټول تیر نو زما عزیزانو خبره رانه وګدې شوې یو جولای درته غواړم چې بالکل په ځان کې تبدیلی راولي داخلي شعر واوري چې در بهارا کې شو سر سبز سنگ در بهارا کې شو سر سبز سنگ خاک شو تا ګل درو رنگ رنگ کروڑونه بارانونه که په کاڼي باندې وشي کاڼی نه ګل کېږي که ځان ګل کول غواړې نو خاورې شه چې رنګ رنګ ګلونه ونیسي تاسو په ایمان وایئ او د لکه مالک سلامه ده لالا زار کاڼي شل دېرش کاله وشو تاسو په دې علاقه کې چا سره په ترخه خبره لیدلې نه مړی شته او نه ژوندی شته مسله دا ده چې ویکرهو اعلام المیت فی الاسواق والمحلات د مړي خبر ګرځول په بازارونو کې او په مالو کې الا الاقربا ما ته ستاسو ایمان د پاکستان ایمان راته معلوم سن چھیاسی کې دلی ته تللی وم شیخ الهند سیمینار و نو د دلی راجیو ګاندي ویلې چې په دې پارلیمنټ کې وکړي شل زره پارلیمنټ وکړي ما نه مخکې د باچا خان تقریر ورپسې زما و د ټول پارلیمان د زر روپو جامې نه وي اچوته سپین پرتوب او د ململ کمیس او په سر سپینه ټوپه کیناست پارلیمنت شروع شو چې زما نمبر راغی تقریر مې شروع د شیخ الهند بیان وغیرہ مې وکړو معشوق کے رتبے کو ماں میں کوئی دیکھے معشوق کے رتبے کو ماں میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجموع کو لیلا نظر آتا ہے جب تصور دل میں ہوں تصویر کی حاجت نہیں جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں راجیو گاندھی راس تقریر میں جب بس کو میں یہ تصور بھی نہیں کرتا کہ میں کسی بیگانے ملک میں آیا ہوں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے ملک میں ہوں کیونکہ کسی وقت میں یہ ایک ملک تھا بدقسمتی سے جدا ہو بے خبر برے راجیو گاندھی کا ڈیرا بدور کر او خرچه راوړي یوولس زره طالب نو به دا سوال درته کوم چې یو د بدو بدل کې بد مه کوئ هېڅ دی نه جوړېږي د بدو بدل کې ښه کول ځان درته دا وایم چې په علاقه کې یو کور اوږې شپه تېره کړي الله به دا ټوله علاقه په جهنم کې اچوي نو د ورته ویلي چې داسې خدمت به یې کوي لکه د خپلې خور یا د مور څوک کوي او دیم بار په ځمکه سړي سره کېناست چې یو دوه ګنټې تېرې شوې ښځې اواز وکړو چې یا امیر المؤمنین ستا وراره پیدا شو امیر المؤمنین به د غریب ماشومې ته وراره ووایي دل مادر میں لرزایا قلب تجر کام با اوڑے دے چھمی رو ملی لگنے دار خدا حضرت عمر اور دوئی کہ جو امر شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے چې دا وخت زه سملم او ورته وګور نو د خلې نه یو داسې خبره وږي چې یا الله یا الله دې ملک د حضرت عمر را ژوندې یا الله په دې ملک د خلفای راشدین حکومت راوړي د ابو بکر د عمر د عثمان د علی هغه نظام پر راوړي بس جمعات ته او د خدای خاطر درته کوم چې د لور او د زوی واده داسې کوي چې څوک په خبر نه دا زما زوی دی دوبه ته مې ورته ټلیفون کولو چې ستاب لپاره واده کوه پلاني ځای ما ته ویلې دادا قسم په خدای چې ساس کې شروع شي ما تیار ور پیدا شي د شپې چې سملې اسمان ته ګوري او الله ته دعاګانې کوي چې خدای د عمل کې د افت نه بچي او دا دعاګانې کوي چې یا الله په دې پنځه شپېته کاله کې په دې ملک د سړی سربراز را نه دی خدا دې ملک ته خلفاء راشدین راوړي یا الله حضرت عمر ورته بیا را ژوند دی یا الله دې غلونا د دې ډاکې مارو نه او تور شد مصیبت زداو لکه بار ملکونو لکونه بوره یې رالیږلي دي قسم په خدای دی چې په هغې کې هم دوی حرام توب او زمونږ کوڅې نه چې وځي مخامخ هم یو دوکان دی او پښته یې داسې روان واره که بوره چې مونږ په خدای او اعلان وشي چې که خزه بار وروته نه صحیح او ځړند وای که خزه بار وروته کنه دا خزه وروته ځاګیره نه کړه یو سړی ځړندوم چې دا پلانې پلانې عمل باندې کې والله کرانو او ټول ورځ د علاقې خلک ترانسفارم خراب دی پلان دی نو ما له په دې شپېته کاله کې چې کوم ځان به ولاړ دی تاسو ورسره ګرځئ ګرځئ که نه خدای هم خدای ته فکر داسې وګرېدئ چې کوم یو ولاړ دی تاسو ورسره ګرځئ خو افسوس دا دی چې زما مورای خراب دي مورای نو ما ولا پر خپل شونډه ولګوله بیا خپل داسې کړه نو زما مورای خراب دي زه نور تکلیف نه کولی شم چې کېنه تر ما ته وایي چې کوم نه څومره مهر نه ما خانه خراب دی بچې مورای نه کې ما په شپته کاله کې ووټ چاله نه دی ورکړی چې خدای راستي که مې پرې کړی او خدای فضل دی زما خپلې خوله کې خدای دومره قوت اچولی دی چې کار پې کېږي دا خلق دی په اسلام کې نه اسمبلي شته په اسلام کې نه سیاست شته په اسلام کې نه اتحاد شته اسلام کې هغه حکومت ته چې ابو بکر کول او رسول الله د وفات نه وروسته ابو بکر خلاف دغه چې کېدو د خلافت صحابه ناستو بی بی عائشہ و بی بی فاطمہ موجود ہیں بی بی عائشہ چې رسول الله ته نکاح کېده په اسمانونو کې نکاح تړلی شو په اسمانونو کې ابو بکر صدیق لاس نه ونیو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ووت ودونه داسې کوو په مړو کې نسل ویختایشته نه درې میشته نه څلوره میشته که د مونیانو درته ویلي چې څلوېښتو وکړه او جمعې په شپه ورپسې ختمونه کوئ قسم په خدای دی چې دا بیا ملا را پیدا کوي چې ما سره پکې باس وکړي چې د دې مړي جنازه نه ده شوې دا تا وکړه ٹھیک شو یا الله ابو بکر غواړو یا الله عمر غواړو یا الله عثمان غواړو یا الله علی غواړو یا رضا غن کفان او دا خود غرضا او دا خپل کور جوړې دن کی او دا قوم غم ور سره نه یا الله دا ټول تباہ او برباد په ژوند مو ته د حضرت عمر غوندې حکومت وښایه په ژوند د خپل حبیب په خاطر نو دې نه پس به دا چې څومره ناست یو هر کار د شریعت مطابق کوئ که واده د عالم نه تپوس وکړئ چې څنګه چلو که مړی شوی تپوس وکړئ چې څنګه چلو یا غزر تصوف خو عالم هر عالم نه خیال امراغ خدای دې تاسو ټول آباد او ودان لري او خدای د هر افت نه پامان کې وساتي خدای دا کوم موجوده افت په دې ملک نازل دی پروردگار